پښتو نه پوهېږي اقرا یې سره نو دا ونه شکو نو دا وای دا دیواله درا کوک سوې دی طرف دی طرف دی دی کور طرف دی اوس عام غلي وال خلکو مطالبه دي دیوال کوم دیوال وال وخت چې ما دیوال سیده کړی سینه کور وال ترلان د سیدن راړنګ په دې زمان ځکه چې حق مطالبه نه ده کړې ها کې دې کوروال مطالبه وکړه دې کوروال او بیا یې شیده لکه سره د شرایطو چې کوم شرایط چې د کول لپاره چې یو موده یې هغه اندازه کې ډېر ډنګول شي نو بیا لکه زمان شته فإن مالك شير ميل ميل دیوال کوک شي دیوال اله دار رجل فالمطالبه اله مالک دار مطالبه دا فالمطالبه مفوضه اله مالک دار دا مطالبه مفوضه ده مالک دار خاصه خاص کر فهم غصرت من التذكر كتاسو في شوي لأن الحق له حق على كده دي مالك دار ده على الخصوص وین کان فيها سکات که بیا د شچل ولا کواجی کو کې سو پنځه کسان وشدل یو کس مطالبه لکه د نقص دیوال او نو کړ چې دا سیده کړ بس او سیده نه ته په دومره مودي کې چې ماتولې شوي د پرې لکه صاحب لایت باندې زمان لازم دی مثال یو سړي دیوال جوړ د بل چا پس مکه لري کې به کوم نه لري کې لري کې به دا کله چې بل چا هوا مشغوله کړل بیا هم هغه هوا د خپل ملک نه لکه فارغه لکه د دیوال بړنګي چې د کې به فلو اجله صاحب دار وابرعه منه کچیر نیټه ورکړه هو جساب الحیت لره صاحب دار او ابرع هو منها او فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز ولا زمان عليه فيما طلب بالحيث کچیر نیټه ورکړه صاحب دار او ابرعه منها یا ورته بچلو مې جوړو او فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز دا ټول خبره لکه وای ها جائز دي پښتو په کنه اولا زمان عليه زمان په حیث باندې نه فساد الحیث نو په ما طلب للحیث لان الحق لهم حق طول رشدين هو يخلنا بغواړي پښتو په کنه په ټول ساکرال ورته علي چې اوس مې شي دا کوتیک ته خیر پښتو په یا یا ولا دې ټول کړ یا ټول ورته خیر بس اوس دکې بیا بیا چې ته جوړ پښتو په مخي اخا بخلاف ما اذا مال الى الطريق فعجله القاضي لا ترى کوک شوی له خو نیټه چا ولا ورکړه قاضي ورته خیر یو میاش باندې جوړ او او من اشهد عليه او من اشهد عليه او یا چې چا ور باندې شهادت کړو چې دا دیوال سیده کا خو چلو ما تاسو یو میاش مهلت درکو سمې درکو مهلت دا مهلت قابل اعتبار حيث لا يتيح نسيكي لأن الحق لجماعة المسلمين حق جماعة مسلمانانو ده البته که مخصوص دیواله مخصوص کور طرف ته راکوب شوی ده هغه ول اجازه ورکړي چې نیټه ورته ټیک ده او که بیا د شو چې د غلی ول نیټه ول ورته بیا هغه معتبره نه وليس اليهما نستا اليهما قاصله او من اشهد لنا ابطال حقهم ما كلا ولا حق عام المسلمان قاصله ابطال لپاره نه سکله اثبات لپاره خلاص ولو باع دار على ما اشهد عليه دیوال کوک ده او د کاګ دیوال نه بالا لکه او شاهدان شاهد مطالبه هم ونه وشوله چې شاهد هم په صاحب العید باندې وشي دا غیر بعد صاحب العید د خپل کور الکه وای خرڅ په یو مشتری باندې او مشتری قبضه ور باندې رااله او د قبضې نه بعد دا دیوال د مشتری په قبضه کې په یو چا باندې ور پرې وتل نه په بایع باندې سوال شته نه په مشتری باندې البته که په مشتری باندې بیا نه یو مطالبه نه وي شهادت د مشتری زمانه پوښي ولو بعد اربع لما وشد عليه وقبض المشتري برئ البائع من ثمانه خلاص تبايع د ثمانه ول ان الجنايه من ترك الهدم دا جنایت پر خودل لړنګول باندې د بایع د ما توکلی او چې قربان قادر وي او چې د خرڅ د خو پر دې ورو نشو رنګولې وقد زال تمكنه او ختم شو قادر کېدل لساو له هیت بالب وقد زال ظاهر شو تمكنه قادر کېدل د لساو له هیت په عدم باندې په سبا د زائل شو بالبيع او خرصول باندې بخلاف ما بخلاف د وی چا مخکې موږ مسله وویل ما ته وښه چې اسراء د جناح او کی او سړی کور خرڅ کی او دا غینه بعد د مشتری په قبضه کې دا چنا چجا په چار افرې وته نو زمان ته چاله او بایان او دلته بیا زمان ته بایان موږ خدای تاسو خیر درکې اغل ته خو دا چجا چې لار تراوتی ولا مسلمان هواي مشغوله کړو خپل نه چاو اخو فعل بایو کنه او په بیا سره فعل بایو زایع زایل نکیږي او دا خو لکه جواب راکړي چې دا خو د فعل نه دی چا فعل فهم له هغه جواب خپل فعل دی چې په چا په قبضه کې جواب په کوم حیثیت باندې راغی هغه هغه ته مفوض ده روغ دیوال روغ دیوال کوک دیوال کوک دیوال مش مثلا ځکه دیوال چا ملک اوره ته مشتري ویګه خو خونه ډیر دل درځي الک وای ها خراب شپه وړو چې سوال ورځ لوي شوه شپه خوب نه پرکی کنه نه تا د بیا شپې ډیر وختي پاتېږي دا درې بجې باندې ټول پاتې دي جمعه کې ولاړې تهجد ته کوي ستنه په اخر اخر ورکه خراب ويشو حتى قدم الى الراهم سيدا پیشکشی راهم ته ولی قطع راهن هم قادر نه ده ولی دا کور مرهون د قبضه کې ده کنه مرتهین قبضه کې مرتهین قبضه کې مرتهین له کوي اجازه نه ورکړي کې چې دا مات پښتو پین نو موږ وایي دا قادر د په یو طریقې سره چل وو کې دا مرتهین راهن مرتهین ته قرضه ورکړي خپل دیوال به راځات کې وړاندې کیږي وذكر الام في الزيادات او مور ذکر کړه په زیادات کې سره الا ولي الاب وام وامه پوښ مثلا وسمان في مال اليتيم ها خلاړنت هغه جوړ نه کتلانه الکه وسی او مور زمان په شاده په پلار په مور په وسیره او په مال یتیم کې په مال یتیم کې پوه شو مثلا آیا وزمان في مال اليتيم لأن فعل لأن فعل هؤلاء كفعله فعل د دی وسی او د اب او د اون د سره کفعل صبي چې کله بالغ وي چې کله صبي بالغ نو وجودا هم او عدم نه هم که دیوال رنګ او جوړ دا هم دې ته مفوض او چې جوړ نو کو په چاره پرې وته نو درې سره که سبي چې بالغ او خلکو پیشکشي کړي خپل دیوال چې کله په چاره ولیدل زم کنه از انا فعل اولای کفلی ویل المكاتب او سید التقدم مكاتب له یو مكاتب دا غیر تجارت کول هغه کې کور واخیستل یا له سم مثلا او د کور دیوال کوب ده چا پېښ کې شو ځکه چې مکاتب ماما دا دیوال سیده کا هغه سیده نه کا جوړې نه کړو په چا پرې وته زمان په چا ده او مکاتب ځکه مکاتب قادر د پړاله کړنګولو دی دیوال باندې ځکه دا کوم چې مکاتب په هیند کتابت کې حاصل کې دا ټول د ددي دا ټول سړي خالي هغه دومره انداز چې په هغه سره وفا راځي هغه بالفعل د ددي به اعتبار المعال د مولا ویل العبد التاجر غلام د تاجر غلام نه لکه تجارت کوي که په د باندې دین وي او که دین نوي هغه ته تقدم سیده ولی ان الولایت ولایت نقض له ولایت ما تولو دله ځکه دته چې اذن فی تجارت خو اذن فی نقض هم د مولا طرفنا شته ثم تعلیف بالسقوط هغه هلاک شوی پر پروتل باندې ان کان مال ولیکن په غلام کې لغونی تفصیل ده دا مازن فی تجارت غلام کور اخیستل ده دیوال کوه ده دنه مطالبه هم د سیده کولو ها او شولا خو جوړي نکړلو او په چار اپری وصلو نو که په مال را پری وصلو مال ضایع دی بیل حکم ده او که نفس ضایع دی بیل حکم وای امکان کې چرته دا تالیف د هلاک شوی بالسقوط دا تالیف چې کوم د لکه دا لازمی ده معنا به دې کې هلاک شوی لکه قائم لأن التالیف بالسقوط ان كان مالا فهو في عنق العبد لا فغال د سکره غلام کړ یا بدای پک خرڅیږي یا بلکې دیوال وال تور کول شي وین کال نفسن کې چیر د هلاک شوی ولی ځکه اگر که صورتن دا کور په قبضه ده عبد تاجر کې د خپاکت کې څو کاله کې مالک ده مولا وختو په نمونږ د صورت او د معنا لحاظ وک کمال هلاک نو د مال مناسبت د عبد سره ده نو عبد په غاړه کې او کله فش هلاک نو د نفس مناسبت مولا سره ده ځکه عبد خو مالک نه او هغه نفس حالا کړو بیا بیا ولکه لیت لازم فاصله د مولا باندې پوښ مسله لأن الشهاد من وجه على المولى لا شهاد فعبد التاجر باندې من وجه په مولا باندې ذکر چې لکه د مال د مولا د دار هم مال د مولا د فقط کې وزمان المال عليق بالعبد وزمان نفس بالمولى ويشهد تقدم الى احد الورثه في نصيبه مثال په تور صاحب الهیت مرس دیوال کوک ده یو د وارثانو ته پیشکشو شو چې دا دیوال کوک دی سیده کوي اگر کدا یو وارث قادر ده هم په جوړه کې ټول خلق سره شریک ده خو بیا هم لکه دا تقدم یو وارث ته کوم ده ها صحیح ده ولی ځکه کته دې خو لکه چې د کول نه شي مونږ له استکولو طریقه ده دا بده شي چلو کی دا وارث لال وشي قاضي له چې قاضي زاده ټول غلي وال مال راغلي دي ما له مطالبه لسی د کولو دی دیوال کی چې ما تصرف نور وارثانو باندې نشته او نو تنها د دیوال چې د کولو سم قایل سو دا نور ته مجبور حاجی ولا اولاد چې پولیسو په شراواسته لکه دیوال ور باندې ډنکی جوړ صحیح سم وان کان لا تمکن اگر کې د وارثانو قادر نه من نقد الحیات وحده تنها ولیکن لتمکنه لجات قادر کدل دغه یو وارث من اصلاح نصیبه چې د اصلاح خپل شیو کې په طریقې په طریقې اسلام باندې او هو المرافعه للقاضي قاضي له اوچت کې دا خبر قاضي بلوره مجبور کړی پښتو په یاره سم مثلا جوړ کړی لکه قاضي عام مسلمانانو د منفعت لپاره چې کوم ناس دي ولو سقط الهایت المال على انسان چې شیطان افراوتل دیوال کوک په انسان باندې بعد الاشهاد ورسره اشهاده فقتله دا سړی مرس اه پروت په لار کې بل لار فتاثر بالقتيل هغه په قتيل باندې وشو یدل نو په ور باندې وهل دوه مرس پښتو پرېږدي نه پرېږدي په عقل بنقص ها دیوال خو راړنګ شه مقتول استاد هم پروت ده ډبرې مبرې میټریل هم پراته وي یو سړی راغی پکې پرېوتلو هلکه هلاک شو پښتالیات په څو هلکه زمانه دوا یو دا مقتول اول بل د مقتول ثاني ولا انا تفريج الیه دا فارغ ولا هوا لا فارغ ولا لا لا مسلمانانو عنه على هذه النقص ده طوله مفوضه الیه صاحب الاسلام نو اذن ولی اذن قص دا ټوټي چې کومې دي خاورې لټي دبري ملک ولا ملک عليك د صاحب الايتي او د دې په ملک باندې ګواکې دا دوه محمد سره په اول کې د په ملک مر شوی نه ولشهاد على الحائط اشهادنا على نقص لکه څنګه چې دا اوس دی چې ما ته وښه کله چې شهاد راغلی دا دیوالم لنګ شه مټم لنګ شه خو دیوال باندې سره ونه لګي د پسو لګي په مټ باندې وهي د مټ ملک او ملک صاحب الایتو زمینه صاحب الایت او زامن د دې بنوي چې ملاله کما باندې فشار په دیوال باندې سوې ها عمر خدای سره عمر خدای غیر تابع موږ ته خدای دې تابع نه غرق ها دیوالم کو د خمر تم کو بیا هوا خدوانو نیولې ته په لأن التفريغ إليه ذكر فارغ وال دلاري د مسلمانانو د دې مټو د دیوال نه د مفوز له حساب لا هیڅ په انکار مې تو غیري ته دیوال له او اجر او څخه خو نه مرګه هلکه وای دیوال خو د دې مټه د بل څه اله نو زمينه هلکه دا رکش ولا لا يزمن نصاب لا دامن رسول دار څوک زمين تفصیل ده کچېری د دغه مت باندې اشاعت کړو نو خچاله کوم مت دې دیواله ته په چاره پرې نه وځي دیواله سم کوګ ده نو په هغه زمانه سره او کچا اشاعت نه وکړي بیا په صاحب المت باندې هم تنه او سره پس زمانه کې د پمیت نه مرشه ٹھیک شو ها په ان کان من غلا يزمن لا تفريغ الى مالك افرنه څوره ده ها